دیل د مباهله اعلان نه مباهله دی لوي چې د خلکو په یو مسله کې اختلاف راشي او دا غي د خلکولو بیا بل صورت ني راجم شي په عاجزۍ سره د الله نه سوالو کی چې کم پنا حق دې باطل نه چې په د باندې الله لعنت راولېږي او الله یې تباه کړي نو وفد نجران د نصارا او چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لراغله او هغه عیسی علیه الصلاۃ والسلام لا اله او معبود وی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غي د شبهات او د اعتراضونو جوابونه وکړل خو چې بیا هم هغوی په ضد باندې برقرار وو نو په دې آیات مبارکه کې ورله اعلان د مباهلې وشو چې راځئ مباهله وکړو یو میدان کې به کینو مونږ به هم حاضر شو تاسو هم مونږ به هم خپل بچي رابار کړو تاسو هم زمونږ زنانه به هم راشي ستاسو زنانه او عاجزۍ سره به د الله نه سوال وکړو چې کوم دروغجن خلک دي چې الله په لعنت رولیږي نو غي دې تیار نشول او که تیار شي نو الله به نو سه ختم کړي وي هلاک شي به وي مخکې سوره بقره کې يهود لبن مباهله اعلانو کچر تاسو دا وایي چې تاسو رښتینی کور د اخرت تاسو د پاره دی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو زید مرګ ارزو او تمنا او غي کرشتنی ای نو غیم د مباهلین رستو شویو او نسوارا و عیسایانو د مباهلین رستو شول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مباهله اعلان ورلکړو خو نصارا او عیسایان حاضر نشول لیل تیار نشول وسم اهل علم ذکر کړي چې مباهله دا مشروع او جائز دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې خاص نه و دا غي نرستم دا مباهله مشروع ده دې د پاره چې حق حق سرزن شي او د باطل غ بوتلان خلق پیژني او اهل علم د دې د پاره څه شرایط ذکر کړي د دې په شرایطو کې هم باندې شرط د اخلاص چې دا مباهله به خالص د الله د پاره خپل شهرت به مقصد ني دارنګ دا مباهله چې کیږي د مخالف او د بیدین سره د بیدین کس سره نو د اقامت الحجت نه پس به چې پاغه باندې بتا دلیل قائم کړي د قران او سنت نه به خبر کړي دا غي باوجود کاغه مخالفت کوي په خپل زده او عناد باندې ولاړ دي نو بیا بور سره مباهله کیږي چې کله هغه په خپل باطل باندې اصرار کوي په دې برقرار دی او دریم دا چې دا مباهله به د دین په اهمو کارونو کې عام معمولی مسائل چې دي پاره کې بنی د عقیده مسله چې وینو پاره کې به مباهله او په دې مباهله کې بدا یقین او امید وی چې په دې کې اسلام او مسلمانانو له مصلحت ته او د دې مخالف هغه شر په دې سره د فقيه او اهل علم ذکر کړي کوم چې مسائل اجتهادیه دي د اهل علم په منځ کې اختلافي او هر طرف له دلیل شته پاغي کې به مباهلي نه وي امام اوزاعی رحمت الله علیه بعض مخالفین له مباهله دعوت ورکړو په ځینې مسائلو کې علامه ابن القیم رحمت الله علیه په قصیده نونیه کې په ابتدا کې ذکر کړي چې هغه بعض خلکو له دعوت ورکړو مبتدعين لا چې الله رب العالمین د صفات او ناغي انکار کولو او په خپل ظاهر باندې نه حمل کول پاغي کې تعویل تحریف او تعطیل کولو علامه ابن قیم رحمت الله علیه ورلوي چې راځي مکه مکرمه کې مسجد حرام کې د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې به مباهله وکړو دا د مسلمانانو د اهل علم په تجربه سره ثابت شوی خبره ده چې څوک مباهله او کینو باطل فرس الله د یو کال نو باسینا په کال کې دن دن الله هلاکي او بیا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی ووقع لي مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحده فلم يقم بعدها شهرين و امام دیو ملحد سره مباهله کړي وا نو دو میاشت کې دنه د ناغه الله هلاک کړو کال نور رسیدلې او د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه شاګرد علامه سخاوی رحمت الله علیه فالدرر الكامنه في اعيان المئه الثامنه فاغيكي د خپل استاد ترجمه کې ذکر کړی چې دا مباهله یو ملحد سره کړی و چې هغه د ابن العربي ابن عربي داغه دفاع کوله کوم چې د وحدت الوجود خائنو چې په دنیا کې الٰه او مخلوق نشته هر کس الٰه د الٰه په هر څه کې حلول کړی دی نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ور سره مباهله کړی و او په دې مخ کې موجوده وخت کې علامه ثنا الله امرتسری رحمه الله دا مشهور دجال او دروغجن غلام احمد قادیانی سره مباهله کړی و چې غد نبوت دعوه کړی و د حدیث منکرو نو لا پکې وخت نو تیر شوی چې الله دې ایزي او د دستونو په مرز کې هغه دجال مبتلا کو په لیټرین او ټټۍ کې مړ شو ثم نبتهل بیا فعاجزی سر سؤال بوکو فنجعل لعنت الله علی الكاذبین چې په دې کې صدق الرسول صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي او سوار لس قبائح د اهل کتاب په ذکر کوي چې دا منکرین د رسالتو او په دې حصہ کې به دا غي درې سوالونه او دا غي جوابونه ذکر کیږي آیات یو کم اتیایم دارنګ 93 او 96 کې او د دې مطابق خپل عقیده صحیح او پایات کې بدري جملې ذکر کیږي اوله جمله بدا ذکر شي چې د الله حق کې بیانې چې په مونږ باندې د الله حق څه دی الله نعبد الا الله صرف د الله بندگی وکړو او دویمه جمله کې بیا په شرک فی الالوهیه چې غیله شرک فی العباده مو په غیبان عبارت کیږي بندگی او عبادت به صرف د الله سو او په دریمه جمله کې بیا په شرک فی الربوبیه باندې رد ده چې الله نه بغیر بل څوک رب نه ګڼو بلکې مراد د کلمې نه یو کلامي مفید دی راشه یو مقصدی خبر لا سواء بیننا وبینکم چې برابر د پمن زمونږ او پمن تاسو کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د سواء معنا کوي عدل چې غدر میانه خبره ده د انصاف خبره د پمن زمونږ او پمن تاسو کې په تحلیل او تحریم کې به د چا خبره نه مانی چې ګنې دا شی فلانی مال حلال کړی دا را باندې فلانی حرام کړی بلکې حلال باغی چې الله او رسول حلال کړي حرام باغی چې الله او رسول حرام کړي نبنی سی باز زموننا باز لر خدایان او پالون کی سیواد اللہنا امام قرطبي معنا کوي لا نتبعه في تحليل شيء او تحريمه الا فيما حلله الله په تحلیل او تحریم کې به یو بل تابعداري نکوو یو کس چې تعالی څه شی حلال کو د ځان یا در له حرام کو تابعداري دی او کنه دا داسې شو لکه تا هغه په خدای توب باندې ونیو دا غنه دی رب جوړ کو امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی عدي بن حاتم رضي الله عنه وي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغم د نصرانیو ایمان لا نور وړه او په غاړه کې می صلیب وې ځان کړو د سرو زرونه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لوي یا عدی اطرح عنك هذا الوثن دا بوت غرزه وغاړه کې دی بوت راوي ځان کړي صلیب داسې نشان لوي سلور ګټه غونتی چې جوړ کړي وسم باز نو جوانان خبر نه دي باز میلونه هارونه د يهودو نصاراو د دې په متابعت کې په غاړو کې اوی ځان کړي دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لوي دا بوت غرزه او ما واوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سوره توبه د آیات لوستو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی يهوديان خپل پیران او مليان په خدای توب باندې نیولې دي علاوه د الله نه